د ماهیت په الله پوری کوي نو صفات مخلوق هم شتا خو استاز دی بهر در کې رب بر دری توست مقصد دا چه حمد صفت مختص د باری تعالی ده بالذاتی او که بالواسطه صفت مصنوع کئی دا صفت صانع ده صفت بلډینګ کئ نو دا صفت د هغه صانع او د هغه کاریګر دی شیوخ په دې جواب باندې رضای نشته الحمدلله دا دعوه د صورت ته رد په ټولو انواعو د مشرکینو په ټولو انواعو د شرک باندې د دیو جنا مبتدا خبر دوه معرفي او لام د تخصیص الحمدلله صفات د خدای توب خاص الله لره دي لا لغیره من نبی او ملک او ولی من انس او جن او صنم وغیرها پنځه سورتونه پښدي شورو فاتحه انعام قهف سبا فاتر د دین علاوه اتل سورتونو کې دا ذکر دی دا لفظ له الحمد تقدیم د ما حقه التاخير سبا چې شروع کیږي نو اون په دې شپږو آیاتونو کې نبی علیہ السلام ته د دې حکم دی الف لام په الحمد کې جنسی کا او یا عهد خارجی کا او علما د اصول فقه ذکر کوي چې معنا حقيقي د الف لام یا جنسي او یا عهدي کته اعتراض کوي نو موږ وایو چې الحمدلله کې د حمد معنی شرعي مراد ده یا الحمدلله عهد خارجی هغه صفات تکار سازی ما فوق الاسباب کتو معهود عین مخکې څلور صورتونه راغلي دي قرآن حدیث کی ذکر دی یحتملو سره چې الف لام د پاره د استغراق وینا یوازې الله لره دی استغراقی یمکنو واختاره ابن سیرین هغه وی اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله نو جنسی حمد په ماهیت شرعی الله تعالی پوری خاص معهود حمد چې قران حدیث کې ذکر دی هر فرد د افرادو د حمد شرعی نه ټیک دا چې حمد د مخلوق هم دی خو هغه تحت السبب دی د باری تعالی محامد چې دي هغه ما فوق الاسباب دي یو ځای کې شلم سپاره چې شروع کیږي داغي تفصیل دی سورة النمل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى صفات ته خدای توب د اولوهیت خاص الله لره دي کتوای چې نیکان بندګانی سره را لېګلې دي نو والسلام علی عباده الذین اصطفى سلامتی آغا دا عذابونو دا فتنو دا اللہ نا پا بندیانو دا آغا چی غورکڑی دی اصطفا د ګناهونو نه پاک الله ایا الله غره او کاغه څوک چې دی شریکي استفهام تقریری نبی علیہ السلام زکه او فرمایل چې بل الله خیر او ابقا واجل واکرم سنت طریقه د چې سړی وی نو صفات کوم دي شیخ ته شاپور فرمایي چې زما یو شاګردو خطرو لګو او خادا ټلیفون موبایل کم چې په ما تکالیف دي دعا راو لګنو مو ته دا آیات لګو دریم لازم دی امن یجیب المستار آیا هغه ذات چې دعا قبلې د ډیر نه چاره اذا دعا کله چې غوړی دا غنه او یکشف السوء لری کی تکلیف لره که سوچو کې نو دا ټول پنځل صفات عقلیه دي الہم معنی الله ایا شته دي کارونو کې واقدار د الله سره لا قل حاتو برهانکم ما خب الحمدلله چې صفات د الوهیت خاص په الله پوری دي روړی یقیني دلیل خپل حشیم حشیب نه پیش کای نور الهدى لیکلی دیو رد البصائر لیکلی دیو شامی لیکلی دی نا نا عقیده کې به قران شته هاتو برهانکم راوړی یقیني دلیل خپل ان کنتم صادقین یا جنسی یا عهد خارجی او یا استغراقی چا دا مهمله په قوت جزئیه کې ویلې ده چې کله موږ متول وی لكن لم يذهب اليه صاحب الحمد لله رب العالمين تبا د خپل دعوا د دینه تعبیر په صفاتو د الوهیت سره کې دی شي الحمدلله توصیف د ذات په فعل حسن اختیاری سره. دا تاسو دغه کوي سری کوي کچی چل کوي په ما خو درس خراب کټول دا خو عجیبه ونی کار دی دا خو پړق پړق پړق پړق نو دا ولې دا پړق پړق کوي تیزه بجلی نشته تاسو دا غته پکې نه وهلې خبر کوم نه سړیا با بلف زمان نظریم خراب کتا سکوي تاسو یار مشکل جوړ کتا سراتا دې معنی نه کیږي خو نظر خراب کو رحمان بچوړه دا بجلی ته پړه کپړو کته مونږ ته لږه تیزه کا درس پیکو چې چالو کا ډیر پړه دا یو غټ بلف چې دی نظر یې لاله خراب کړو تر اوسه نه کو خو نن کوي چل دی نو چې چلو که د یو د یو لسنیمو پورې را سره ګزاره وکړه چې زه دا درس پې وکړم الحمدلله کی الف لام منګه ذکر کړو او دا دعوه شو او دعوه کی تخصیصی ورپسې لفظ د حمدن دی لغتا شرعا معنا دیم حامد څوک دریم محمود څوک سلورم محمود به په کومو څیزونو سره چې حمد کیدی شي پنځم تخصیص چې الحمدلله نو په فارسی کې ستودن ستایش کردن لکه دا خو صرف ته جبی فرق دی حمد بالمعنى الشرعي ستاین کول د الله په هغه اسماء او صفات سره عقیدتن قولا فعلا کوم چې په قران او احادیث کې ذکر دي الحمد لله حمد بالمعنى الشرعي ستاینه کول د الله تعالی په هغه اسماء او صفات سره عقیدتا قولا عملا لکه هر سورت کې به دا يي چې ته د الله اسماء راجمع کې لکه په دي سورت کې د الله پنځه نومونه دي الله رب رحمان رحیم مالک او دا پینزو صراحتن دی او پینزو اشارتن ذکر دی محمود معبود مستعان الحمد لله محمود معبود مستفاد اياك نعبدو مستعان اياك نستعين هادي اهدنا منعم صراط الذين انعمت عليهم نو په دې صورت کې ذکر د اسماء د الله پنځه نمونه صفات هر صورت کې به صفات د الله را جمع کوي او دا ذریعہ د معرفت د الله د د پیژنګلو د الله دا ځکه د قران مقصد هم دا دی چې ته په الله پاک او پیژنې کار دا خاص پیسې دي دا د شپې لایټ دی نه نه ما ته څه دغه نشته خو دې شي په سال باندې مینه قلار شه د حمد میدان چې د ډیر وسیع دی ځکه د الله د اسماء او د صفاتو منتها نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل عجز اقرار کړی دی لا احسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک لیکن د دې ټول صفات رجد دو خبرو ته د دو صفاتونو ته ده نو کوم جواب چې عام مفسرین کې چې بذات او بالواسطه خبره ختم شو الحمد حمد بالمعنى الشرعي او قران کې اتشتمه پارا سورت طلاق الله الذي خلق السماوات ومن الأرض مثلهن پینځه جملې دي ټول دلالت په توحید کوي نو مرجع د ټولو صفاتو د باری تعالی میدان د صفاتو د باری تعالی وسیع دی قدرت او علم تراجی دی صفات د واقداری او د جبدانی قران ټول دلایل چې دي نو لوی طاقت والا یوازې الله د لوی علم والا یوازې الله د مخلوق عجز به ذکر کوي د جز جز نه به پته لګي د مخلوق ناپوهی به ذکر کوي چې علم شته عریضی حمد بالمعنى الشرعي تخصیص د حمد په الله پوری لام للاختصاص ته سیوتی وی زکا معنا دا کوي چې الحمدلله لا لغیره دعوه ویوم دیتا چې سړی پاغه کی تخصیص کی او جګړم په تخصیص کی سړی وی دا ټوپه زما ده هدی به وی چې غوث پلان کې پلان کې خطبه د خپل دعوی نه نه تختی الحمدلله مختار کل الله غوث اعظم الله حاضر ناظر په غیب او په صف الله لله لفظ الله کې احتمال د شرکت نشتا عجم کړو پینځه صفات حکم د پر علتي دلیلی وجد استدلال الحمدلله صفات الوهیت صرف الله لره دي ولی زکه ټول عالم په تربیت کې الله ته محتاج دی رب العالمین شی په دمه دمه خپل حد د کمال ته رسول تربیت د خلق نرست لومبه پیدا کی نو بیا ول تربیت ورکی په خلق کې بندګان الله ته محتاج نو په تربیت کې هم الله ته محتاج تربیت اصل کې پیدا کول لویول او کمال مناسبت ته رسول په دمه دمه. او تربیت په اصل کې د دوه سيزونو نه مرکب دی یو د پالنې سيزونه پیدا کول باران خوراک سکاک زمکا اسمان بوټي میوي کدا پیدا کی انسان له خوراک څخه کالات نه ور کړی لاس نشتی شونډې نشتی دویم دغه چیزونو کې اثر د مړخ د ترقۍ او دا معنا غنو صورتونو ذکر کړی دا سورته شعرا د 78 نه تر 82 پوری تی پیدا کړي خلقکم زمکا آسمان بان وری معنی لغویه او مصداقات طرب ابن منظور د عساکر زوی دا د په لغتو کې خدي ډېر لوی لسان العرب مالک دویم سید دریم مدبر سلورم مربی پنځم قیم راټینګون کې شپږم منعم وم په معنا د مستحق او اتم په معنا د صاحب قرطبی هم دا معنا لیکي وی رب معبود ته موي قران کریم کې هم د دې څو مستاقات ذکر دي شپږ رب په معنا د سید سوره یوسف تو تلیختم په معنا د مالک سوره قریش دا الله د حکم خلاف نو دا کار د يهودو د اتخذو احبارهم ورهبانهم پنځم ظاهری مربی تربیت کون کې سورہ یوسف کې او داغي درشتم آیات 23 چې ضمیر عزیزی مصر تراجی شي شپغم په معنا د معبود بالحق الحمد لله رب العالمين ربوبیت قران کریم کی دا لفظ په مختلفو سیغو سره تقریبا 964 پیری ذکر دی پالنه څنګه نو د بقره کې نږدې الذي خلقکم د تربيت اصول ذکر کړی دي سوره انعام پچام میں کی اغیم د تربیت اصول ذکر کړی دي سوره انعام پچان میں پنزنوی ان اللہ خالق الحب والنوى یقینا الله شلون کې د غلې پیدا کون کې ادب بمبتي اول غلا شو نو دویم میوی تفسیری کئی یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی ماده او طبیعت نه ده ان الله الحمدلله عبس کې هم دا مضمون ذکر دی نفی د ربوبیت ته غیر الله نه زاد المسیر وی چې اس رب په حق د مخلوق کې نشي مستعمل دی الا بالاضافه الخاصه رب الدار اچ داسې امورو چې عقل سلیم دا غیر انکار نشي کولی په شرط نظر او د فکر باندې عالمین جمع د عالم دا فاعل وزن د اعلی ما يعلم به الک مستعملی کی لکه قالب ما یقلب به اشاره د تعدد د انواع وتا ساوی شیخ ته پنځیر رحمه الله به تکل زړوي دا هغه شان سره مناسب وو بیزاوی له پاسه دی یو عالم ملک عالم ناسود سفلی ما یشاهده الخلق لکه موږ سینکو دویم عالم ملکوت عالم علوی ما لا یشاهده الخلق دریم عالم جبروت عالم د اسرارو سلورم عالم عزت هو ما استأثره الله تعالى بعلمه كعلم ذاته رب العالمين عالم په لغت کي هغه څیز ته ویل کیږي چې بل څیز پرې معلومیږي. عرفا د الله نه علاوه چې څه دي دې ته عالم وایي. په لفظ د عالمین کې کې داخل دي او علامه غیر وی د ذل علامینا جمع ذکر کړه اشاره دا ټول انواع د مخلوقات ته مستاقات قران کریم ذکر کوي کله خاص او کله عام انبیاء د دې مصداق دي سوره اعراف او داغه یو سل دویشتم 122 قالوا آمنا برب العالمين دوی من ایمان راوړل پر رب د مخلوقاتو فرعون رب العالمین ځان ته وی نو دوی بدل ذکر کو رب موسی و هارون سورت توبہ 129 عرش مخلوق دے بنی اسرائیل 102 شعراء 26 فرعون وی چې ته رسول نو وما رب العالمین پالنه د مخلوقات سوق کوي فرعون دوکه کوله وما رب العالمین په دې مضاف الیه کې نو رب السماوات والارض نو عالم كل موجود سوى الله تعالى جوهرا كان او عرضا جسما او روحا جماعة او نباتا وما الى ذلك ټول ممکنات په تربیت کې الله ته محتاج نو الحمدلله حقدار د بندګۍ صرف الله مضمون چې منګه لیکو نو اقولو لفظ اشاره شو یو لوی داستان او بیان تا لله اولی حصی تی اشاره خالقیت رب العالمین دویمی حصی تی اشاره او الحمدلله دې ته ویل کیږي قضیه قیاساتها معها حقدار د بندګۍ صرف الله دی خالق دی رب العالمین دلیل عقلی کا الرحمن الرحیم دویم دلیل عقلی دی او د دې څه تفصیل بسم الله کې ذکر نو صبح موږ دلته ذکر کو یو خبر اوري چې موږ ویلو انت چې دا یا صيغه د صفت مشبهه دي او یا صيغه د مبالغه دي رحمت دو قسم دی یو د مخلوقاتو دی چې صفت تباوی تعالی شي مشابهت لفظی په صفاتو کې شته لیکن معنوی نشته وبالمؤمنین رؤوف الرحیم تشبیه تمثيل پکې ته نشي کېدی ليس كمثله شيء حمیم شورا لم يقل له كفوا احد الله غوندي څوک نشته فلا تضربوا لله الامثال سوره نحل 74 ما ثبت لنفسه فنثبتوه د مخلوق صفتا رحمت په چای ترس راشي زړی می په اوسوزید رق له تعطف علیه نو دا خبره بعضی مفسرینو چې کړی ده چې کمزوري ده چې رحمان او رحیم صفت رحمت اطلاق به باری تعالی په اعتبار د غایې سره دی معنا مجازي وفي الرب تفضله وإحسانه معنی د رحمت قران کریم کې دا لفظ 57 پیری ذکر دی رحمان او رحیم پنځنوي قران کریم کې د دې مستاقات کې شل یو جنت دویم تثبت دریم نعم اخرویه سلورم فیضان د نیکو اخلاقو پنځم په صفت د الله کې مالک د خیر او د شر شپږم قرآن وم احسان اتم د دنیا خاص مهرباني نهم صفت تورات لسم صفت نبی علیہ السلام رحیم یولسم نعم دنیوی عامه دولسم نبوت دیارلسم انسانی شفقت سوارلسم وسعت دنیویه پنلسم استجابت الدعا شپارسم الوحی ولس غیس باران اتلسم مغفرت نلسم قبولیت د توبې او شلم ورزیت لکم الاسلام دینا دین اسلام وجوه د فرق د رحمان او د رحیم نو ابو عبیده وی هما سیانی لک ندمان او ندیم نوې فرق شته اولا رحمان د ټول خلق سره ثم استوى على العرش رحيم وكان بالمؤمنين رحيما سوره احزاب 43 دویموجه رحمان نعم رحیم تفد مصیبتونو سوره انعام شپارسم درم رحمان د دنیا رحیم د آخرت فرا سلورم رحمان وسعت رحیم لزوم د رحمت اعراف چپن پینزم رحمان لوی نعم رحیم وانا وانا شپغم رحمان د اسمانونو رحیم د زمکی وم رحمان هغه ذات چې دا سوال وکړي شي نو ورکي رحیم به سوال او ورکي اتم رحمان دلالت کوي بکثرت الافراد رحیم په تکرار د رحمت ابو الحیان نهم سوال پی اوشی خوشحالی گی پی حاجت پوره کی رحیم چې سوال کې نه کوي نو خفقيږي او غوسه کیږي اطلاق د لفظ د رحمان سوا د الله نه په بل چا باندې لا يجوز لفظ در رحیم بالمشاکله اللفظیه په صفت پیغمبر کې راغلي دي حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نرم دل ترسنا رؤوف دفت ضرر رؤوف رؤوفن رحیم مهربان اطلاق د رحمان په غیر د ذات د باری تعالی نه په بل چانه کیږي مفردات ته امام راغب لیکي لا یطلق الرحمن الا علی الله فتاوی دا علم دیوبند کی د سړی نوم عبدالرحمن دی تو ورته رحمان نشویلې مشرکین او انکار د رحمان نه چې دا صفت الله عناده نکړي وخه الرحمن الرحیم طریقه د استدلال دا ده چې ټول رحمتونه نعمتونه عام او خاص ورکون کې الله تعالی دې او هیڅ عوض نه غواړي د داسې ذات حمد او شکر فرض او لازم دی په دې نعمتونو کې دا شریک نشتی حمد پاغه پوری خاص شو الرحمن الرحيم الحمد لله دعوة رب العالمين که څوک الحمدلله وی ستاینه د الله نو څوک دا نه وی چې تا خو اخبار ورکړ ستاینه یو کړ شکر د الله ادا کړ الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم بے حد مهربان نهایت رحم والا عام خاص مهربانه والا رحم خوی مالک یوم الدین واقدار درزی د انصاف دیزه کی الرحمن الرحیم بسم الله کې هم دا دو صفت راغله او دلته هم راغله تکرار نو موږ وایو الته دعوا استعانت چې الاستعانه بالله دلیل ذکر رحمان رحیم دی دلته الحمدلله دلیل الرحمن الرحیم دعوی دوی پاغی بنی تا دلیل ذکر کئی نو اغی تا تکرار نوی لیکی گی الرحمن الرحیم دویم مدارک د خپل مسلک مطابق چې تکرار باندې وي چې بسم الله جز ویخه دریم په تسمیه کې بسم الله په لفظ د الله په ذکر د الله دا لفظ چې دی لوی هیبت والاو نو رحمان او رحیم ذکر کو د پاره د دفی د دی هیبت د پاره د تسکین د زړه د ازالی د هیبت الحمدلله رب العالمین کی ورپسی صفت په الرحمن الرحیم پسی مالک یوم الدین رازی نو مالک یوم الدین د قیامت ورځ ډیره سخته ده نو دا غینه مخکې الرحمن الرحیم ذکر کو طریقه د استدلال دا ده دا بل صفت تباری تعالی دی د لفظ الله دی الحمدلله وعدا د جزا سزا ورکول صرف الله د بل چا وس نه چلیږي دنیا کې څه قیامت کیوم مالک یوم الدین دغه د سوالم کوي دغه د وهم کوي چې په دې نعمو کې استعمال کې به انسان آزادي میرا جسم میری مرضی بی الله نږدې او خو د په دې غوسه شو هغه لغړی توغړی ازادي یوم ازادي چې مناوله متصلا کړه الله پاک میرا جسم میری مرضی الذي خلقكم الله وی ستا خالق زیم جسم ستا څنګه دی میری مرضی څنګه دا وما تشاؤون الا ان یشاء الله نو ورپسې صفت ذکر مالک یوم الدین آزاد نه په ناجایز طریقه خرچ نشي کولې استعمالولې نشي او د دې وجه نه میرا جسم ملي مرزي والا هغه څوک دي چې هغه د مالک یوم الدین عقیده د اخرت نه ساتي ښه نو ګورې رونو مالک یوم الدین په دعوی د صورت باندې دعوه الحمدلله دو دلائل عقلیه پیش شو یو پالنه کې ټول ممکنات الله ته محتاج دویم الرحمن الرحیم ټول رحمتونه نعمتونه دا الله نو حقدار د بندګۍ الله نو دا درین دلیل شو الرحم مالک یوم الدین مالک قران کریم کې د دې ماده د مالک او د ملک فرق وجد تخصیص د دین معنی ملکیت تخصیص ولی په یوم الدین پس اوکو لله ما فی السماوات بیزه ته لغو کار دی مالک د ملک نه دی یو چیز د د په ملکیت ته کې دی او د پکې څنګه تصرف کوي نو کولې شي فرای بغوی معنا کوي چې هو القادر على اختراع الاعيان من العدم الى الوجود مالک هر هغه ذات ته ویل کیږي چې شی د نش نش تکي او په دې معنا سره صفت مختصه د باری تعالی قرطبی وی چې علی الاطلاق په غیر د الله تعالی نه د بل چا د پاره دا لفظ نه مستعمليږي په دې معنی او دا به د ملک نه مشتق شي په معنا د سلطنت او د امارت سره مخلوق ته چې مالک ویل کېږي بالمعنى المجازي تصرف او اختیار په مملوک کې چلی لیکن په مشیت الله من وجهین ملکیت ته طریقه د استدلال چې دایرن کې او دا اهم شیری دابل صفت الله دې چې واقدار د جزاء او د سزا ورکولو کله حکم کو چې چالو جو چالو ملک بادشاہ کیږي زکوي چې الملک هو المتصرف بال سفیان معنا کوي شاهنشاه بیزاوی وکړه فرع وکړه بادشاہ د بادشاہانو قران کریم کې لفظ د مالک په صفت الله کې دو پیری ذکر او د ملک پنځه پیری ذکر یوم لراشه اکثر استعمالا پرځ د قیامت کله مقید په لفظ د دین لکه دلته حساب او اخر او قیامت کله د دنیا روزو یوم سبتهم یوم الفرقان ويوم حنين شرعا من طلوع الفجر الى غروب الشمس کله په معنا د مطلق زماني سره او صحیح مقدار داغي الله ته معلوم دی لکه سوره اعراف کې شوون څلور پنځوستم فی سته ایام د دې صحیح مقدار الله ته معلوم دی او کله په نعمتونو او عذابونو کې لفظ یوم مستعمليږي ذکرهم بأیام الله سوره ابراهیم بنظم یو خبر دا واوري چې د بنده په صفت کې ملک ابلغ دی بادشاہ د مالک نه دا الله صفت کې مالک ابلغ دی د ملک نه پمینس د مالک او د ملک کې ملازمه شته چې نسبت الله ته واخلي الله مالکم دی ملکم دی لیکن چې کله نسبت الله توان اخلي بنده تواخلي نو بنده د یو شکل اختیار منی لیکن بادشاہ نه لفظ د دین چې دی دا د آزادو نه دی دانه ثعلب وی طاعت او عصیان ذلت دیان صفت د الله جزا ورکون کې لفظ د دین قران کریم کې وش په ته پیری ذکر دی لکه سوره یوسف کې داغی شپدا وی آیات چیت کر ما کان لی اخوز اخاهو للملک الا ان يشاء الله وم تنفیذ د حدود شرعیو د دین اطلاق په فروع کیږي سورہ نور کې چې کله شروع کیږي اول سر زړه مو سیزا په چلولو د حکم د الله کې په تنفیذ د حد شیخ پوی مار ژوندې څوک نه پریدي اتم دین په معنا د عبادت سورہ زمر اول کی راضی سوار لسم الله فادعوا الله مخلصين له الدين فادعوا الله صلى الله نكوا خالص کا دی الله لره بلنا مخلصین له الدين بلنا وصفت الله کوي او دین په معنا د حساب د جزا د سزا واقدار د ورځې د بدلی لکه دلته وجد تخصیص لله ما في السماوات وما في الارض امن الرسول الصر آل عمران شپگشتم کی انك على كل شيء قدير نو د دې څه مطلب دی چې مالک یوم الدین واکدار د ورځې د انصاف د ورځې د بدلی الله واکدار د هر څه تخصیص قیامت پوری ولی نو یو جواب تخصیص بشی نفی د معنا نه کوي چې د دې و مالکی د نور و مالک نه حال بته دا خبره ده چې تخصیص وجه غواړي نو دنیا کې مجازي ملکیتونه شته کاشانه فلان طالب العلم ساده خان بهر ته وته په حرام کوټه جوړ کی او پی لکی هاذا من فضل ربی هغه اوسو کوټه ولې دي ملګرو ته یې دا فضل ربی خډه لوی مالدار دی ښا هر کوټه یې داغه ده مجازي ملکیتونه په آخرت کې حدام ملکیتونه د بل چا نشته لمن الملك اليوم لله الواحد القهار سوره انفطار کې نو لسم آیات کې دا آیات ذکر دی پورا بادشاہی چالا رضا جواب دو سوال لله الواحد القهار خاص الله لاره چیکیو او ضرور ده پارچا ملکیت سکای سوا د الله نه بل څوک خبرې نشي کولای یروی بهترین وجه قرآن رد شرک کی مشرکین وی اول خو قیامت شته دی او که بالفرض شي نو زموږ خو شفاعه دي خا منختی کړی دي ګډان دي ګلی دي شیبو وی منګه الکان جنکی لګلی دي لکه دې سیدانو کروسم منختی جنکه شتا مہر مقرر کا منخت د غیر الله نظر د غیر الله رد شرک شفاعت کوي دوبوي چې زمون شفاعه به په زور مونږ د جهنم نه راوباسي جنت ته به بوزي په تربیت کې الله ته محتاج عام او خاص مهرباني الله دنیا کې څه کوي پروز د قیامت اختیامن د هر شي خاص کر د ورځې د قیامت دیزه کی الحمدلله الحمد مبتدا ده لامجار لفظ الله موصوف ترکیب ملګری کوي تمرین د قران کې کوي معجز کتاب دی یی نه موصول سلور صفاتنا رب رحمان رحیم مالک دا په اعتبار د متعلق سره دا صفت موصوف موصوف الله هسې الله چې پالونکی دی، هسې الله چې رحمان دی، رحیم دی، مالک دی. او موصوف سره د څلورو صفاتو نه بناء علی اختلاف المذهبین ثبت یا ثابتون خبر د مبتدا نو دا جمله خبریه لفظا او انشائیه معنا الحمدلله دیزه که مرجان یو عجیب غونی کار کړی دی مالک یوم الدین اضافت معنوی دی دقه چې اسم فاعل حمل کوي چې په معنا د حال یا استقبال وي نو مالک یوم الدین صفت معرفی د پاره صحیح شو اجمالا نو موږ دا ویو چې مالک اضافت یوم ته اضافت لفظی نکره صفت معرفی نه واقع کی لفظ الله عرف المعارف معرفه نو مالکی صفت څنګ شو نو مرجان منعی جواب کو چې دا صف اضافت لفظی نه دی بلکې اضافت معنوی دی جواب اضافت معنوی اشاره سوال ته نو مالک یوم الدین صفت ته معرفی د پاره صحیح شو کوم ملګری درس تناستی ما ته پته نشتا د اشکال لمخ کی دو مقدمی داغی پی جندل ضروری دی یو د موصوف او د صفت په درمیان کې مطابقت او جوړه په تعریف تنکیر دا ضروری دی دویم اضافت دو قسم دی معنوی او لفظی او که نکره نو مفید د تخصیص نو اضافت معنوی چی ده غلام زیدین مضاف له معرفه دا مفید د تعریف شو اخره غلام رجلین تقلیل یو کو افراد کم کړو د خز سره د خزینه نه نو اضافت معنوی کی یفید التعریف والتخصیص مرجان زکوی اضافت معنوی دی او اضافت معنوی کی اضافت ته صفت غیر معمول ته ښه معمول ته نه دویم اضافت لفظی اضافت ته صفت خپل معمول ته او دا یفید تخفیفا فی اللفظ فقط تنوین هټاو تو خا تنوین هټ کر زما آجاتا هی مخکی نکره بیا مقصی نکره ده خا اوس راشه جواب لا جواب اصل کې دا دی چې معترض اعتراض کو چې د مالک اضافت یوم تا دا اضافتی لفظی دی او دا مفید د تعریف نه دی نو نکره څنګه واقع شي چې لفظ الله دی جواب اضافت لفظی اضافت صفت خپل معمول تا د مالک مفعول حقیقی محذوف ته مالک د یوم نه دی یوم ظرف ته او په ظروفو کې توسع دی د هر چا محارم تاسو ته وی دا قائم مقام د مفعول به دی او د دې مثال شته غل راغې د شپې نو توای چې یا سارق الليله اهل الدار لیلا ظرف ته په منزله د مال مسروقه دی وګرځاو السارق المالي في الليلة دیزه کی مالک الامور یوم الدین نو د وسعت تر وجنا یوم مملوک شو امور لری شو نو اضافت ته صفت خپل معمول ترا نه دی اضافت معنوي شو که اومنو چې دا اضافت ته عامل خپل معمول ته دی او یوم اسم فاعل اضافت معمول تا نو اسم فاعل هل عمل کوي چې په معنا د حال او د استقبال دي شرط پکې تدارې دلته مالک صيغه د اسم فاعل د بمعنى الماضي ملک الامور يوم الدين او د اسم فاعل په معنا د ماضی سره موږ ځکه اخلو چې ملکیت تباری تعالی پروز د قیامت واقع دی کل متحقق او دا قران کې شته یو خبره شوی نه هم صغه تعبیر کی په صغه د ماضی سره کوي ماذا اصحاب الجنه اصحاب النار لنډه معنا ده چې دلته مالک په معنا د حال او د استقبال نه دی بلکې مالک په معنا د دوام او د استمرار دی نو اعتراض به هله وارد دی چې مالک یوم الدین کی اضافت لفظی وی اضافت لفظی ټیکتا لفظی معنی پکې تشتا چې لفظ کې تخفیف پیدا کړي لیکن هاهنا مالک اضافت اضافت معنوی دی اضافت لفظی بهله وی چی اضافت تا عامل خپل معمول ته وی معمول دلته نشتا مالک الامور او که یو منگو منو چی دا دی بیو اضافت معنوی دی ځکه اسم فاعل هل عمل کوي چې په معنی د حال او د استقبالي مرجان یو جواب ته اشاره کړل د مدواړه وکړو لنډه خبره ده چې د معترض د اعتراض منشا مالک یوم الدین کی دای اضافت لفظی وهو لا يفيد الا تخص فقط مخکم نکره نورستم نکره نو نکره صفت ته معرفه څنګه واقع کیږي نو جواب مرجان یو وکړو ماوی اصل کې جوابونه دو دي چې د دې اضافت صفت معمول ته نه دی معمول محذوف په حضوروف کې توسعي که یوم دا د دې لپاره اضافت د صفت شیون تا خو اسم فاعل په کې ته عمل نه دی کړی عمل هله کوي چې په معنا د حال او د استقبالي باری تعالی په خپل زمانی نه دی نو صفات په څنګه زمانی شي مالک په معنا د ماضی سره دی ملک الامور ملک الامور یوم الدین ملک پروز د جزا کی واقع کل متحقق کتو الا راغلی نه د څنګه او سری د ماضی منګه وایو چې اسم فاعل په معنا د ماضی قران کې دا ګڼ زیدي نادا اصحاب الجنه اصحاب الاعراف صفات الله دا زمانی ندی تعبیر تینا په ماضی سره د پاره د دوام او د استمرار کیږي وبالجمله اعتراض به هله وارد وی چی اضافت لفظی وی لکن التالی باطل دا اضافت معنوی دی یا مفعول به معمول اغا محذوف یا مالک صفت هل عمل کوي چې په معنا د حال او د استقبالي دا په معنا د ماضي دی لکه مرجان دی جواب ته اشاره کړل دا زید ابو زوی چې بل منګی لټي وخري مالکی کی اضافت معنوی دی ځکه چې اسم فاعل هل عمل کی چې په معنی د حال یا استقبالی نو مالک یوم الدین صفت معرفی د پاره صحیح شو دا زید بیزاوی خ حل کړی دی ګڼ کلونه ملګری سره ممده سره بیزاوی وه نو دا ترکیب نحوی چې مونږه مرجان کې اوکو نو دا د دې غرض د پاره اوکو ښا چې سوال اصل کې دا وایي دي چې مالک یوم الدین نکره ده نکره څنګه صفت پکې کیږي نو موږ وی چې دا باندې کراله وی چې دا اضافتی لفظي بلکې دا اضافتی معنوي دی شیخ رحمه الله کې دې شو شالي کړی د پاسه یو عالم فقی وی مړه دا نو حاته سي سردردی کوي مزغنی کوي سلی یادی نو کسای ته پوسو کو دا عالم نه چې یو سړی دا اقرار وکړي چې انا سارق مال زیدین یو لفظ سارق اضافت مال ته وکړو او دویم یا داسې و چې سارقن مال زیدین سارقن صفت او عمل په مال کې وکړو حکم یې څه دی هغه مړه څه فرق دی خو یو شی دی کنه یو کې سارق مال زیدین دی او بل کې سارقن مال زیدین دی وی حکم دا دی چې لاس به غوڅیږي وی دوکه شوې که نه اول صورت کې لاس غوڅیږي ځکه اسم فاعل به معنی ماضی دی اضافت عامل معمول ته نه دی سارقو اسم فاعل به معنی الماضی غلا متحققه او په دیم صورت کې لاس نه غوچیږي ځکه سارق اسم فاعل له په معنا د حال او د استقبال کې دي شي غلای کړی نه او لا کوي او حدود تندر او بالشرات اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال نو سارقن مال زیدن په دې کې لاس نه غوڅیږي سارق مال زیدن په دې کې لاس غوڅیږي دا خبره شیخ رحمه الله د شین مولانا مولانا عبدالغفور صاحب داغه نه را نقل کړی ده صفات اولوهیت خاص الله لردی پالنه کوونکې د ټول مخلوقات ټول مخلوقات ممکنه کستا ماده ده او که طبیعت ده او که حرکت ته فلک ده اکه عقل فعال ده عام خاص مهرباني والا او دا لاسکه اختیارمند هر څه خاص کر د ورځې د قیامت الله نو الحمدلله ټول صفات د خدای توب حمد بالمعنى الشرعي خاص الله لرا دا دلیل سره د دریو دلایلونه اول رب دویم الرحمن الرحیم او دریم مالک یوم الدین